بسم الله الرحمن الرحیم باب صلات الخوف باب د بارے د احکام د صلات خوف شه د مسئله د صلات خوف استسقایا دا د ډور مینځه ځکه چې کنه که حد سلی وي بارمینه نه وي خلک سره پریشانی وي خلک سره ډور وي چې که داس دا وچولي په ویردې غوندې شي که نه د خلق به سټ شي د بني دام به خلق مړه شي د حیوانات به مړه شي هغه نه چاکي منځراو د اعتباب یو صلات یې شکایت وي خو هغه خوف هغه ډور سموي ده غیر اختیاري د ډور د ځکه چې د خدای طرف نه بروم بند شو ده پاشه د بني دام داسې دخل نشته به سبب بعید خدا ځکه چې ګناهي نه وي يقول هذا وجنا برمينا بانتشي يبخلا يبقامكو خبرم خدای پاک بند کړه ده او دا وی چې کی مسکیږي کنه د ډور دی وجنه دا وی خو جهاد ده ای کافر نه دا ډور ده کافر می چې بړنو کو دار باندې ونه خیر چې کی میډ میس کی او دا کافر سره چې د مسلمان په جنگ لګیا دي ځکه چې که نه کافر دی خدای نه مني قیامت نه مني کفر یې کړی ده په خپل اختیار باندې نه هلې که چې کوم خوف ته دغه اختیاري خوف ته که دی د کفر نه کړلی انکار یې نه کړلی مې سره په نظریه په کېدا شي متحد وایي که نه خو به به ټول انما المؤمنون اخوه به ټول سره ونه وایي به د جنګ و قتال به نه وه نه دغه خوف سبب کنه هغه اختیاري دا چې کفر د عباد ایګه وجه نه دا ډور دا چې کتال جوړ شو دا کتال نه کړه دا ډور پیدا شو او دا وی کنه خوف غیر اختیاري دا سموي دا خو په برمینه بند کړی دي دا مخ ذکر کړي به دا په سیر ذکر کړي اضافت صورت خوف تا دا اضافت حکم دا سبب تا اغه المیزه چې هغه سبب یې دغه خوف ته دغه ډور ده الموضوع سبب خو اوقات دي خو په د خاص طریقه باندې لمینځه سوالات نه مراد ده په خاص طریقه باندې لمینځه چې دا کومه طریقه دوه تک ته ذکر کېږي هغه سبب دا خوف ته نه دا اضافت ته مسبب ده سبب ته باب صلات الخوف دا باب د بیان د احکام د مسلې د هغه لمونځ شي چې هغه ډور پکره ډور دی واجنه کېږي خوف ته واجنه چې کېږي اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتين او چې سخت شي ډور اذا اشتد الخوف او ته چې سخت شي دا ډور او به ګذوي امام خلق را دوی ته په دوی ډلې به کنه خپل خلق په دوه ډلې کو دوی ته به باندې به تقسیم کو دغه استعداد دی د ډور داوی ته شرط ده چې ډور چې سخت یې کډور کنه سخت نه و به به دغه لمین نه کېږي دا ذکر د استعداد دغه کنه اتفاقی ده واقعا ده واقعي کوي ده اختراض پرنده ده ا دې موزه پر سبب یې د حضور د عدو د چې دشمن کنه سره تر نږدې شو او دشمن مخ ته رغل لو کنه دا سبب ده کډور وی کډور نه وی کنه داس پوي چې هغه مسلمان مجاهدین کنه آبه کنه پر هضم وي وې سره به ډور نه وي بالکل څه خطر به نه وي سره ډور به وي خو دشمن موجود ده دي کا هرې غلمیز خو نه کړای نشي بیا هم کنه دا غلمیز جایز ده که احتداد ده د خوف نه وي یا و غالبا دا سو چې دشمن مخ ته ورشي به ډور کم سخت شي اذا اشتد الخوف او چې سخت شي ډور يعني دشمن سره کنه مخامخ شو دشمن رغلو جل امام الناس طائفتين او بګه د امام خلق را دوی ته په هو دغه ډور نه اسه وهم نه مراد پر شیا کړ چې دشمن حاضر شو وي کچره تیار و یا سبو تیار دو یا د مشوم یا مستان تیار و په ځنګل شي په غره شي کنه ا خلک سره ډور پیدا شو چې دا خو لکه چې کنه د دشمن نه کفوج رولر نه دی شو و آیا کنه لیدل کنه کونی بیټی لیدل باندې دام نه وی خو دې ته به کنه کونی بیټی کنه باندې دام جوړ کړ چې دا خو دشمن داسې کرولو دا خو سره نږدې شو سره کنه ورسې چې پاته ولګی دا چې هغه کنه دشمن نه و هغه بیټی وی خو کنه یا کونی وی ګاټه وی دا مینه نه راوکړي چې هغه کنه حقیقتنا دشمن حاضر شوی وي کنه اسې کنه وهم او خطیین وي اذا اشتد الخوف اواته چې سخت شي ډور په حضور د دشمن سره چې دشمن کنه مخته شو ده او بیا ګد امام خلق را دوی ته په المزو وخت رولو کنه او په جامه باندې خلق المنزینا کو او په یو امام باندې کنه باندې ټول کړه مسیر دی په یو امام باندې کړه ټول خلک کرن دي هغه چې زه په دې ملو پسې کو دا بل ته پای چې زه په دې پسې کنه کچېره دا صورت نو هغه که کنه امامون نه راځتا مليون شتاوي سره کنه او ګوشي ګوشي جامع کړل شي په دې باندې اتفاق تلا به دال مين نه راو زنه به په جمال مدینه وکړو زنه دا کنه میرچاون سي محاصلول شي دشمن په طرف ته شي کنه ادا پارا کو چې هغه فرېګه شي بیا هغه بله پکنه ته پاله په مزله کې شي او به پراک وو دا غا سره تخوف وته دا کان چې په یوه مامو د ټول مسیر وي ټول په رند دی یوه کې چې زه په دې پسو کا بلا چې زه په دې پسو کا بلا چې په زه په ځکه کنه څه کای ته یور نه دي چې زه به بل امام په سلمیز بکو یا به زون تلمیز بکو ټول په امام باندې رند دي ولې به دا غلمیز ده ا دې وجه نه امام ابي يوسف صاحب دې غل مزه قایل نه ده چې صورت خوف دا نبی سم پر مختص وکنه ایس صورت خوف نه دا جایز اخو دا څه وای چې نبی سم محمد چانه شو قربانه کوله کنه څه کته نوی ته ور چې زبې کنه اپ مثلا د پجامه ویلور دی ادل مسکو زدا کنه هغه نوست وو یا زدا په نم میچا شو پاغه شی به کنه داغه تنازع جوړیدله و د اینه لواخو نه راخو کنه دا سه امام بیا نشته کنه چې پابند ته نزا جوړېږي کنه پابند خاص رنډېږي کنه چې په بل په ځان مين کنه په بل په ساکر لا شي پابند روزي کېدل شي دی وجنا ابو سفر فرمایي چې دا مس کنه د نوې پر مختص و اس نن د جز هو بل فرض وسته دي چې دا صورت پیښ شو چې په یو امام د کټول حق مسیر دي چې مش په دې په مدینه کې کنه بیا دا جایز ده فتوا پچې راو ده و به امام خلک را دوی ته په طائفتن على وجه العدو یو ته پا به کړه ابه ودرې شي مخته دشمن ته ابه پراکو و طائفتن خلف یو ته پا به کړه خپل ورسیا ودرې په ځون پسه فیصلی به هذه طائفته من به کو ادګه ته پیتا چې په ځون پسه کړه دروري دي دته به د امام میزو کو رکعتن و سجدتن یو رکعت او دوی سجده یعنی پیرا دوی سجده را سکنه یو رکعت میو کو دوی سجده نه به ولګوي فاذا رفع راسه من السجده الثانيه ته چکرال چکو سره خپل دوی مې سجده نه امام کله چې دویم رکعت دریمي ارچک بشي او مزت هاذه طائفه تلوړه بشي داغه توپا چې دا یو رکعت میز یو کړو دا توپا بلول شي الا وجلا دوی اعتراف ته دشمن ته به ورشي می به یو رکعت یو کړی امام سره کنه دا و تا که دوه رکعت تیز میزو لکه سبول میزه او یا د سفر میزو مشپشین موزیګار دا مخستان دا کنه خو می سفر دی بیا دوه رکعت شو کنه یا د جمیل میز ده یا د عید میز ده کنه دوه دوه رکعت دی به به یو یو رکعت ته و که سره رکعت لمینځي و مقیمین دی می سفر نه دی او یا د مشوم میزا به به اوله ته پیته دوه رکعته کو کنه دوه دوه رکعته به ته کو دا ته پات چې د یو رکعت میز یو کړو دا به لور شي دشمن ته کنه د دشمن په طرف باندې به شي ابي مرچه ون سی کنه او پارا به شریکو په دې اطلاق سره دی د لمین نه موتیږي وجا تلک طائفتو ورو به شي هغه ته پات چې علمي دې نه شریک کړه چې دشمن ته ویلوړي ابي روشي امام به دام راوی لوړ وی کنه امر بالمیز او نوی کنه کرات په نوی خاموش په ته وی لوړ وی چې بل ته په سر ورا سری چې کله اروا سری نتینه په سوتړي فیسری به ما مرکت نو سیتاینه امام به ته یو رکعت او دوا سیدی وته وکړه کنه بلکې وتشهد تشهود به وی دا به نوست وی اتحیات به سروي وسلم امام به سلام وړوي ولم یسلمو او دا غته په سلام نه وړي د کچې د یو رکعت کړه ده اول رکعت نه پوته ته مزبوکین ویته وی کنه دا مزبوک به رکعتین دی وذهبوا الى وجه العدو دا به لوټ شي دشمن په طرف باندې دا ته پاده دشمن ته ورشي دا اطلاق فرض نه چې دا به هم دشمن ته ورشي دا څه کله شي چې وی چې میته خو یو رکعت مې درته پوته مې خو یو رکعت مې دوته پیرا کوي کنه چې پټاک لای شي مدنه کنه به وته لوټ شي دا څه کله شي کنه هورې غدا چې دا لوټ شي ا د شمل په تراب باندې وجات طائفه الاولى په دې اطلاق سره کوم دې مين موتي جګر کا کنه دشمن کې به کبرې نه خلاف یې لار طرف دشمن ده دې لار مخ سره ول شو کبرې ته نه خراب پرولو او اطلاق ول اطلاق ده په شی دا چې پکې او سره و خسر کنه په دې عمل باندې مين موتي جي وجات طائفه الاولى هرب شواله ته په خپل دوی ته وروشي دا غتلګه ضروري نه ده فرض نه ده چې هم خادر سي اولاده که اځي که خپل رکعت پر پر کولو حساب ملونه هو پته دي کنه اځي که خپل رکعت پر مرچې شي پر کولو بیا کنه کې ځای شي او که دې आवाज وي تر تل کنه چې په ملو پسې ویلوړ وي اځي که کنه تلل واځي که درېدل بیا رې غدو په دواړه شي پیدا ده په دواړه شي نقصان ده پیدا ده غدو په شي چې نشي روه و دا غا رکات آدی که پا مرچه شوی پیرا کو زکا چه اطلاق رو اطلاق بدیر نپشو شی کنا خلی ایو لالو شوی دی و المین دا پل مزفی دی کنا آدی اک اینا دا نرسی آدی که دا رکات تیر پیرا کو خو نقصان دا غا دا چه المین بی کنا پا دوی جدا جدا زیف شی یو رکات آوی دیکاو کو یو رکات مرچه شده کنا اتحاد د مکان د ټول مزه پر اندر دا نقصان ده او د کله ته مشه دا پیدا ده پشه او دا د فکر کې دا دی چې په یو شي کې نقصان نه پي یو برابر وي اړیکه تخیر وي کنه اختیار دی چې تو کې مې وخښوي لکه په باب الکنه حدث له صلات سره چې کیسه وا چې یو داس متسو ده کنه او د ست لوړلو او داس یو کړو امام فرغه شو و کنه لا یو بیا کارتلو یا وځي ته او که اړیکه مې سپیره کوله چې کوم دې کا ودا چې کړه ده کنه کله مزوزي اړیکه وی ده ربش اوله تپا نه دا به خاموش ویلوړ وي که نه په انداز الحمد کولو لا به ودرېږي لکه په امام سره چې ده که نه ا د وجه نه که سجده صاحب په هوښ سره په دې غیر رکعت کې سجده صاحب نه وبسي دا حکمن په امام پسې دي که نه وتشهد و تشهد بوي وسلم وسلم بوړوي دا فريغه شول ادل مسپرا کړو ومزو الى اجي وجلا دوبه ودا بلوشي دشمن په تراب باندې دا څه کا کنه ظاهري کا خبره کو کا دزینه کو دې کنه دلیل کنه په دې کیفیت سره روایت عبد الله ابن مسعود صاحب ده چې ان نبی صلی الله علیه صلات الخوف علی صفه التي قلنا نبی صلی الله علیه خوف کړو په کې طریقه به چې میر بیان دو کړو کنه قرآن پاک په پنځمه سي پراش صلات خوف ذکر شو ده کنه او دغه طریقه چې د کی مخالف نیولې دوی بالکل دغه سره کنه هغه مطابق ده د قرآن پاک سره بالکل مطابق صورت ده نبی صلی الله علیه په دې طریقه باندې صلات خوف کړو کنه حکیم عبدالله بیان کړو او د قرآن پاک چې کوم صورت ذکر شوی ده کیفیت یې سره بالکل دا مطابق لیدل شي نبی اسلام په سلویر دې سره حب کړ ده کنه دا جنگ خندق نه بعد غزوه ذات رکا بطن نخل او ذات قرد او بل کنه عثمان عثمان د یو زوی نوم ده په داسې لویرې ځای شي د که جنگ په حالت سره تحب کړه سلیر وشت مندینه سلیر وشت نه کړه ده کنه او ټول سورتینا اصل هو طریقې خپل سر نقل دی پر روایت شي په حدیث شي کنه خپل طریقې دی هرغه طریقه کنه ا روایت سره او د قرآن پاک سره دغه د حنفي چې کې منی ولیدو د عبد الله مسعود ته کنه روایت ولا دا کنه ډیره مناسبه لیدل شي قرآن پاک بیان سره امام شفیع صاحب کنه بلا طریقه نیولې هغه وی کنه چې یو رکعت په کنه دواړه به امام سره ودرېږي دواړه ته په یو رکعت په کو د اوله ته په تا ابلا کنه امام سره شریک دو د قرات یې میندل ده چې کله رکوع ته سی ابلا ته پاوی به رکوع نه سره کاوه داس ویلوړي کنه پرا به کو دا به رکاو کو سیدا باو کو اب ویلوړ وی کنه چې کله دا یو رکعت رکوع کنه به به دا ویلوړ وی ابلا کنه پر بدل وکړي به ارو کو ته ویلوړ شي مم سره سیدی ته بالو شي اب سره کنه ودا به ویلوړي دا به پرا کو په خپل ځای باندې به لوړ وي امي څنګه دغه جایز هدو که نه د اختلاف یې مشبي صد سره یا نره مسره که نه په اولویت سره چې کومه هغه طریقه دو میرو چې هغه طریقه دو و ابو يوسف وان انكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بمروينا ابو يوسف زيبر اگر کدی انکار کړه د راوکولی نه د مش په مناشه چې صلات خو په داس مناشه نه راو نبی سم نه باده او په دې باندې حجت نه ولا شو دا بیمار وینه په حدیث سره چې اسمه روایت کړو کنه چې عبد الله ابن موسی کنه کی روایت نه کړ کړه دا کنه چې په دا طریقه باندې نبی سم کړه دا خدا خو په دې حجت نه ګرځي دی خو کنه دا خدا منی امام صاحب چې نبی سم کړه دا ابن مسعود چې کیما طریقه نه کړ دوه نبی سم ولا طریقه دو کنه ا خدا منی کجه کړه دا خو پیز منا پر مختصو په د پر مختصه د حساوه کنه و اذا كنت فيهم فاقمت کنه چې ته پرې موجود وي کنه به ته دا غمی دا طریقه مو دروي اذن بعد کنه دینه به چې دنه بعد به نه را کنه بچې پر دان د جیز هو دلیل دا غدا کنه چې دنه بعد سبه کرام کنه که په دې طریقه باندې کړه دا ان به سم دی وفات نه بعد سبه کرام کنه په جهاد شي دا طریقه کړه دا عبد الرحمن ابن سمورا راتو کنه هغه په کوبل شي صلات حو کړه دا سید ابن عاص هغه د ایران په جنگ شي کنه هغه عسكر ته دغه مس کړه دا تبرستان څخه شو دا کنه حتی لسه کړه دا په مختلفه جهاد شي کنه سبه کرام کچيره دغه منسوخ وای یا نبی سم پر مختص وای به سبه کرام نه کړل فان کړه امام مقیمن کچيره امام مقیم وو ایګه می سره ورا کته کړو سولا به طائفه تولار کته نه اوله ته پته به دورا کته وکړو تشهود به پیرا کو دی بنو سوی چکلا امام چې ګړي سلور دریم رکعت ته به بدات په نه لوړ شي په به طائفه ته ثاني تر کته دوی مته پته به دورا کته وکړو لمار بیا انم سولا زولا به طائفتین رکعتین رکعتین ولا يقاتلون في حال صلاته او قتال به نکو جنگ به نکو په حال د لمونځ شه چې کله نیتینه یې وتړي کی مې مون سره شریک شول دا به بکنه قتال نکو دازي به نکو دا مطلب نه کچې باندې ګناه کنه ګناګوري ګناګوري لري کچې دشمن حمله وکړه مجبور وي کدی خو به دفاع به کو کنه دا مطلب دا چې کله به مې دی ونه پوتې کېږي کنه مې به به موته چې په موزه درې دلا کنه بیا هو دا خطر وا بیا کنه مار کې دلا شو بیا دې کنه کنه لا یار وی دې کې تا نه می دې شو کړما ان مدینه کنه کزو کړ خدا وتا چې په دا مقابل سره تخوف را وو وی کنه اکثر علي مونږ راکړ چې په دا مقابل سره خوف را ونه وو وجه دا دو کنه چې دا ملک کثیر دې بیا کنه دې کې تعالی کې کنه جنگ کې ولې به سم چې کنه سبه کرامه نه چیته اندر ولي چې په موزه ته پاله شو کنه کتابي کړه دا ورزینه کړی دي کنه چې تان دی روغري فإن اشتد الخوف کچره کنه خوف ډیر سخت شو اسول رکبان المدینه به کو به پسرلې بونه دشمن ته تم کدای نشو لکنه او په اوس په یا په کچره بونه سور دی کنه به پسرلې بونه کنه پوسه په دباد المدینه کو فراد غوشي غوشي او په سوالې باندې مس کوي بیا نه راوکېږي که نه بیا خو د ډول شته ته په دښمن پسې پاپه سره ونی که نه دښمن مطلوب ده او ته طالب یې که نه هغه چې دای مطلوب یې که نه دښمن په پسې ده المدر چې مادر بدرولو که نه قضو کېدو دی بیا په دبا باندې که په شراب باندې و اذا لم يقدروا اذا لم يقدروا على التوجه لقبلته چې کوم طرف ته خوښي پتر ترمیز کو چې کدیره نه په توجه باندې قبله په طرف لکوله تعالی استقبال قبله تا کنه دا سکیت له ضرورت مجبوری دی وجنه وعن محمد انم يصلوا بجماعه امام محمد وی کن چنال مدینه په جامه مدا کنه شپ کنه یو دا کنه یو دا بعد مخته تدریم کنه او نه را د پسې په دا بعد په مدینه کو وليس بسيدا صحیح نه دو لان دا اتحاد فی المکان اتحاد مکان نرلو کنه د هر یو د با غوشه غوشه مکان ده او د اقتدار پر اتحاد فی المکان ضروری ده کنه په جامه نه کیږي البته که په یوه دبا باندې دوه کسان سره دي که نه او مخته به تمام شو د بل ردیف که نه مقتدي شوه بیا هغه صحیح ده که چې مکان یو ده خو چې د بیا ګوشي ګوشي وي که نه بیا په یو امام په سلمي نه صحیح کېږي مکان یې مختلف ده باب الجنایزه باب د بیان د جنازې شي صلات جنازې ا خوف که نه او ډوره دشمن و کتار کله که سبب د مارګا شي که نه سړی مړ شي شهيد شو کنه ولګېدو جنوزر مزارات ته کنه هغه یو میز د علمي باب باندې کې هغه طریقه وشي باب جنازه د باب د بیان د جنازه شه جنازه جمع د جنازه ای جیم په کسرا سره یا د جنازه د جیم په فتحا سره جنازه چې شي کنه هغه کار ته ویل شي چې مړه په باندې پرېت وي ا تختو یا کار چې مړه په منې پرې ته ایتو یې جنازه او چې جنازه شي جیم زوار شي که نه بیا هغه میت ته ویل شي خیالي مړي ته ویل شي اوس یې کوي چې بالعکس تو کیسه اذا اختذ الرجل اذا اختذ الرجل وجب الكبلة على شكل ايمن او ته چې د سړي ځن کدان دا او کنه مر فرشتې وي ته کنه روغلي دي علامات یې دا دي کنه چې استرخا د قدمۍ نه د پښې به سست شي کنه قدمۍ نه کنه هغه سست شي پښې نه تم کېږي او دا رنګ کنه استرخا د خوشیتۍ نه ا خوشیه کنه هغه سرمن کنه هغه غاشي خوشیه بالکل ورکه شي او دا مسترګې کنه دا غډي به شي کنه او دا پیدا شي څنګه شي دا علامات وکړه ا ذ ن كدن چې سړي ذ ن كدن شي دا مسترګه کنه هغه کلپ شي او پیدا کنه کډوله شری شي قدمین شي سخارو شي او چې ذ ن كدن شي سړي وځي ول کبه ته مخ په وګي کبه په طرف باندې په شي طرف دا شای مټ په ورلوندې وي شي طرف دا د کینې مټ په پوسوي کنه مخ په کبه په طرف باندې شي کنه سار به دوله کې پښې به دوله کې کنه اعتبارا بحال وجهه في القبر د وجه قياس نه په حال باندې چردل شي په قبر شي يعتبر اعتبارا بحال وجهه قياس کېږي به کنه په حال د ځکه باندې په قبر شي چې په قبر شي کې معنی مرزه شي هغه نه منکر ایسه نه په دې کار په دې کار سره نه مناسب نه و ځکه چې ورنږدې ده لانه الاشفاء لري ځکه چې ورنږدې شو ده کنه حال د قبر ته په قبر شو کنه په شي څنګه باندې سملول شي په شي څنګه باندې کنه مړه ځل شي او مخې کې بلې په طرف باندې وي دا رنګ کنه ځکه دنه په خلاصه په داس حالات باندې تم کنه خو بل شي ځکه چې کنه هو تکیه مکه به شو ته ورته کنه چې دا غسان کې تام وي کنه او مخې کې بلې په طرف باندې وي والمختار في بلادنا استلقاء هذا من فرمي چې غره د مش په وطن شي په مورونه هر شي کنه سپینی تخت مرول دي دا پته خو یې مړي نه لګېږي مړي خو نه خپل چا سکنیر شغه ولي که نه او نه چې تا په وحي سره کنه ثبت شوي دي نه چې وحي روغلي دو کنه چې تا یاد حدیث نشته چې دا سړی ورسای په رامو دی بل لکه غرونه وځي اس پته یې خو نه لګېږي البته دا غل چې ژوندې دی پر شي کنه په دې شي کنه راحت شته چې سپین تخ پرتی کنه اړوندې کنه هغه د سترګې ور پټوي او د ځنې کنه دا غل پر کنه پټوي دا ورته دی د هغه سمول شي ځکه چې کنه مخې وته جواب ته و چې په څنګه باندې سمونی کنه به مخې لشکې نه کنه خطو پته وي ا دې کې تنظیم دې پر چې ژوندې دې پر کنه دا وي سړی مخ ته لیدل شي هغه دې پر آرام شته په شه راو دي دغه راو ده ول اول حسنت اول سنت طریقه ده چې په شي څنګه سمول شي ولکن شهادتین او تلکین به تکیدی ادوار شهادتین زړه ته به ورچول شي دواړه شهادتینا تلقین منا زړه ته ورچول دماغ ته ورچول ورزده کول ولو که شهادتین تلقین به ورته کړي ادوې شهادتې یعنی عادې کا چې کوم ژوندي خلک ته اقربا یې دي که نه ورته نوست دي عادې د شهادتین تلقین به ورته کو یعنی عادې رش کې په جواب ته جواب ته باندې که نه کلمات یې روي که نه لا اله الا محمد رسول الله یا که نه اشهد الله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دا به پکړنګ کړنګ کنه په جواته جواته تیرا کو د نوس خلق لکول اسلام لکن موتاکم شهادت الله الا الله تو سه ور زکويستا تلقین وته استا خپل مړی ته شهادت لا اله الا الله مړی ته د خبره تلقین کیستا سول دا په کې کا چې خو مړی وشالې دي میشو په ژوندۍ باندې ژغې دي کنه چې ژوندای وي وچول مراد الذي قربا من الموت مراد په دې حدیث د موتان هغه سړی مراد ده چې مرګ ته ورنږدې وي که نه مجاز بالمشارفه ده لکه من قتل قتیل فلو سلبو کبیله ده مراد هغه سړی ده چې مرګ ته ورنږدې وي که نه او تلقین نه مې که نه امر به نه ورته کوی که مړي ته به که نه اته به اډر نه ورکوي اته به په خپل لاس وي که چې دا کلمات نه که نه په خو بل حالت یې که نه عد ځون په ول باندې نه وي که نه ا ګ ن ا سرغړونه کړې دوه کنه بل شای وشای دای په خبره په ولان ده کنه به به سرحاتو پاتو شي کبیله ته بیا پرشنی لحق شي کنه ا دې وجه دا امر بنوي ته کو ا دې کله کنه خپل دغه ژوندۍ خلک کلمه په دې دروي مسلمون ده کنه کله توجه ته برابر شي او په زرو پیډي کلمه په ستیره کو کنه ګمن کنه اخر کلام لا لا دخل الجنه دا به ډېر دې بقصات الخبره وی کنه چې په دا موقع باندې کریمه وې تلسی او کلمه په ستره کوم ډیره ساعت خبره ده او مراد د شهادتین نه دا کلمه توحید ده دا غلا سره ته چې اشهد ان لا اله الا الله کنه که خلی دا چې لا اله الا محمد رسول الله مسلمان ته دغه ضرورت نشته چې اشهد ټکاوي سره وی کنه ا مسلمان دا کنه او هغه مسلمان ده خالي یې دغه سعادت ته پر چې کلمه په خپل باندې تیر شي کنه او د اخري تکلمي په کلمه باندې دې پر ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کنه خالي لا اله الا الله کنه دا چې تیر کنه دا ور پر کافي دو فاذا ما تاسو چې مرشي بیا شد لحیاه او به تلشي د غزن یې لحیاه تسنیادو د لحا لحا کم دیګه ته ویل شي دیګه اډی کې ته د مخ اډی کې ته چې زیره پر ولیو یو دا اډی کدا یو دې طرف ته ځکنه دوه به تا کنه لحیین شول دغه به وتړل شي پټي به پر وته وکنه یسار طرف نه چې د خلی کنه دغه بند شي وهم به زعیناه وسترګې به ورکه پټ کړل شي په سترګې په اورې ولستې وکنه چې دغه پټ شي چې بلانګي پوت نه شي بذلك جرت توارثه په دې باندې عادت کرنن بعد کرنن د حل کرنه کل شو د حل داسې په مړي باندې کو ثم فيه تحسينه بل دا چې په دې شي د مړي کنه ا تحسين ادا شي څنګه ولې عادي او کچېر داسې پوت شي سترګې بلانګې پوت شي کنه او یا خلی وی ته پر شي بیا کنه شي بدرنګ لیدل شي او یو سسو دې وجه نه بدا شخه خبره ده چې سترګې دې پټ شي خدای ربان کړ شي کنه پس مې فل غسل امر سره فور کنه به د غسل تنظیم ده لمولې تنظیم ده فیدراد وسره و چې کله یې رداو کو د لمولې وضعو علی سریر علی سریر په تخته باندې به کښنه کنه کښیر دی لیم سبل ما وانه په ډوګ درنه دی پر چې یبه چې ورنه تلې شي کنه په مزکه چې په ډوګ یې به بیا ورته مکیږي خټه کیږي بیا وجعلوا على عورتي حركه فورات من بكچته کپڑا وچوي اقامه لواجب ستره د پوره دی پیرا کولې دی واجب کنه ستره اضافت واجب ستر اضافت بیانی ده ستر خو واجب ده کما د مینه چې عورت دي د ژوندی نه کنه هغه د مینه د مړ نه عورت دي سړی به کنه د مړ هغه اند مې ته نه ګوري چې کما عورت بلل شي کنه وای سو چې لمور شي به خامخا د بر منډول شي کنه اې دې پراوله کا په دې کپڑا و چې ول شي کان چې مړ هغه حال کې تل دل نشي ويكتفى بستر العورة الغليظة اكتفى بكري بطولة العورة الغليظة سره ان ټول عورت کنه شي پټ خلیف چې عورت اولی دا پټ شوی چې دا حکر کفیدو هو سیده خبره سیدو تیسیر د سنکې د پر چې لمبولی سوکاشي خو میرا شریخین فرمایي د هدی ولا کړ چې نه ټول عورت په پټول شي نو منه ونسه د ټیټی رسې کنه دمره تولیا او دمره پټکای بر غوښتل شي کچې دا ټول پټ شي کچې ټول عورت ته ودا به لوټن لوند لوس بر نبو چې لون دې مې سوي کده به قتل نشي ونزعو ثيابه خطه به نه وکړي ليمكن من تنظيف دې پر چې سپي دې ته ممکن شي خط باور وکړي پر دې باور وکړي کنه او د لنګ بیر والا وي انو منه من سکنه ټی ټی راسه ووزعوه اول بیا اوداس سره کو دې مړی تا کنه من غیر مزمزه او استنشاق نه بهر د خلیو د پیدې میزو کنه مخور میزه شاید سر میزا کین سر میزا کنه سار با سر وکا او شیب شاو کین اپ شاو میزا کنه خلی خریتا پیز ایبا ماور چوا لأن وضوء سنة الاغتسال ذکا چاو داس او داس بذکا ذکا چاو داس دا سنت لم بدل دا او داس دا سنة الاغتسال دا چیرتا چه لم بدل وی آجی که مخت او داس ویتا سنت تا که جنابت لم بدل وی که ده خیز ولوی که ده نفاس ولوی که ده جیمه ولدی که ده ایده ولدی کنه کاو داس ته ویا کنه بیا داس نه سنت چې چې تر مې دې کنه اول بیا داس ته کې او داس ته سنت اختصال ده نه ولا ول داس ته کو کنه غیر ان اخراج الماء منهم متعذر يبقى يبقى سرنا غرون دي چې په خلته ورو چې يبقى کنه پیتا و یو ترکانې دی وجه مزمزا و استساق ته پریښو شي البته دا غسل به ګوته کنه کپڑا ته تیر کو ابه توند کو کنه ابه په خلوص تیر کو په پیدا شي بیا تر کو په غوښه تر کو نه نشي به صفا شي هو یې به بنو رچوي ثم يفيزون الماء عليه دنا بعد یې به په تعلق په دې مړي بونه اعتبار به حال حیات او د قیاس په حال حیات بونه په ژوند ساته او داسې وکړو به وته به یې بدر باندې چولې کنه ويجمر سريره وتخته به کنه خوشبودار کړل شي وترن توک چکه لکه نوال په تخته باندې ځل شي بیا درې ولا به کنه ا د اگربتې ولا یا د عود ولا چې کی ما کنه لګي ولا ولا خربوي دوکن ا د درې ولا په دغه باندې تیر شي کنه په تخته باندې یا پنځه ولا تیر شي چې د شي بي خیر ولا درې می کنه لما في من تعظيم الميت زکه چې په دې شي د مړي تعظیم ده چې بي خیر مې لتی وینا مې یو تر توپ وی لکه سلام ان لا وتر يحب الوتر علا پک وتر دا وتر خوشوي ويغلما بسدر او یبه به کنه د بیره پونی شوی ته خټه ول شي ایبه چې ته ګرمېږي کنه بیره پونی دی ته وچه ول شي پاشه د ګرمې کړ شي او بل خرز یا په تمن شي مبالغه تن فی تنظیف د واجب د کنه شکو شش نه په سپوی شي چې سپوی شارو شي کنه ایسو ما شبل کنه سبینینا دی کنه ا بیره پونی تا یا تمرې ته ضرورت نشته هو کنه مزدور سبینیا دی کنه او شمپو دی چې څومره صفا کولی شي دومره به بهتره وي که نه په سبینې صفا کو په شمپو صفا کو وشو که نه دومره بهتره ده فإن لم يكن که دا غله پیدا کړي فالماء قراحه به خنه صدای به خالص یې به دا کفي دي له خود اصل مقصود یې اصل مقصود چې دا کنه اتوارات او تنظیب به کنه روشي کا ډېر صفوی نو پوشي روشیا ويخذ راسه ولحه بالختميه او دا سار وجهه به په ختمي خاطه باندې امید رشي یو قسم چې ته خاطه ده خوشبوداره خیش بیوی نسی کنه سا پویا ډیر شا کنه ویستون سا پکوی لیکون انز فلو چه زی پر چه شا سا پکوی کشی زی پر گیره ملتانیه بیلی کنه لکه چې پیدا کړي سرپیر سره کچې ساوي کنه په دوی شا استعمالېږي اس حاجت ته نه پته شوی اس زبینه دی کنه پانه شاسه په یو سبینه کو ثم یوجو علی شکل ایسر ا د وجه نوال د پکین څنګه سمره وشي په شي طرف ته یې په وجه ورشي چې کنه اپیل شروع د شي طرف نه وشي ثم یجلسو دنه بعد مړه د کښینوي ويسنده الیه دا غسل به تکیا ور ولګي زون په طرف باندې کنه دا ګنده به ته ودروي او د مړي کنه ملا به خپل کنه ان خپل ګنده ته ورته کو پرې به وغځوي ويمسح بطنه مسن رقيقه او لوس به تر کو د په خټه باندې کنه و د سیدې دین هغه ډیر لایک دی کنه کرامت چې خلبیو په لګوي بیا کړه سیدې په ځای باندې ولګاوه کړه په دې د سیدا لګوله ولا یصرح شر المیت امری وشتون به غشمزل نشي اکه سره ټیل وی کنه ابه نشمزي ونه به ژیرا شمزل شي کنه ولا یکس ذکر نه به نکینه کټ کول شي کستر وی ولا شر نه به وشتون کټ کول شي لکول یا اسراء عائشه رضی الله عنها مرا دغه نه به پروا شو دا کچ وشتون د خوشي شي کنه ا دا کنه هیر وی وکنه مزلی دی نکینا دا پریوی وفي الحي كان تنظيفا او پر ژوندې شو دا څه پوي دی پروي ل اجتماع وسه ځکه چې خيري په شمه کړل کنه ا دې لون ده وسواره کړ خیتان او دا شو لکه حسی کول وندا چې حسی کړي چې مړ شي کنه دا لون سره من کپوت وی کنه به مړ نه حسی کړي کنه نه دا وشتون کا ګګر وی کنه یعنی کړه کسوی دا نه پوت شي